بس را به دنیا کې مال راکې بچی را لراکې کاروبار مې روان کې دا کار مې وکې دا کار مې وکې بس آخرت ته فکر نو اوس دې سړی د دنیا عمل وکړو خو آخرت د یاد کړی نه دی نو وما له فی الاخرت من خلاق دله به په آخرت کې سیسنی خو یو جماعت ډیر خوش قسمت دی هغه دای رب یا رب زمون د دنیا سعادت هم را نصیب کی د آخرت هم نصیب کی د دنیا خوشحالی هم را ترا کی د آخرت هم را ترا کی دقه خلک چې دی خوش قسمت دی هم به د دنیا ولا چې سی غوښتی هم ورکم او د آخرت هم ورکم نو وی ومنهم بعض د دې خلکو نه چې اجلتلی من هغه څوک دی یقولو چې هغه وایي څه وایي ربنا ای زمونږ ربه آتنا راکې مونږ له فی دنیا په دنیا کې حسنتا ښکلی ژوند ربا کامیاب د عزت او د دیندارۍ ژوند ربنا ای زمونږ ربا آتنا راکې مونږ له فی دنیا په دنیا کې حسنتا ښکلی ژوند وفی الاخرت او په آخرت کې حسنتا ښکلی ژوند وقنا بچ کې مونږ عذاب النار د عذاب د اورنا د دې تفسیر امام بخاری کوي حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال او یلکه دا جماعت چې دی کنه دا سمامولی نه دی په دې جماعت کې رسول الله هم رسول الله به چې لاړ او دعاګانې به کولې هغه به هم دا وي نو حضرت انس وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یقولو پیغمبر علی السلام به وی اللهم ربنا ای زمونږ ربا اوس قران مجید کې ربنا لري ربنا آتنا اللهم پکې نشته او دې د پاره وی چې که څوک د دعا په شکل دا وی نو که اللهم وسره ویم سیدا اللهم ربنا یا الله ربنا زمونږ ربا آتنا فی دنیا راکې مونږ لا په دنیا کې حسنتا ښکلې زندگی ښایسته ژوند وفي الاخرت او په آخرت کې حسنتا ښکلې ښایسته ژوند وقنا بچ کې مونږ عذاب النار د عذاب د اور نه خاص کر باب قوله دا باب دی د دې قول الله چې وهو الد الخصام خصام جګړې ته وایي او الد معنا کوي جګړالو سخ وهو الد الخصام او حال دا دی چې دغه سړی سخ جګړالو دی سخ جګړه کوونکی دی د رسول الله زمانه کې یو منافق لوی چالاکو اخنس ابن شریق اخنس ابن شریق دا تک سور او خوږه جبه پستیل دغه به کول را بغی رسول الله ته بکیناس حضرت الله ګواه دی چې زما په زړه کې ستا سره څونه مینه ده او څونه محبت مې تا سره دی دا اسلام سره زما څونه مینه ده او څونه مې محبت دی دا خبرې به کولې خو چې دی به د رسول الله د مجلس نه لاړ بار به ووت که د چا ساروي به مخې له ورلل هغه به یې ولوواله مړه به یې کړه که د چا فصلونه به له مخې له ورلل ا به وسوځول دا فسادونه کول ښه ومن الناس ما يعجبك قوله فی الحیات الدنیا بعض خلک داسې دي چې په تعجب کې چې تعالی خبرې د هغه په باره د ژوند د دنیا کې ويشهد الله على ما في قلبه گواکي الله په هغه شي چې د په زړه کې دی الله گواي چې زما زړه کې دا دی علما فی وهو الد الخصام واذا تولى کله چې دی د رسول الله د مجلس نه واپس لاړ شي نو سعا فی الارض دی کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیها چې دی فساد وکړي په دې کې ویهلک الحرث والنسل او هلاک کړي فصلونه والنسل او نسل د نسل معنا به دې وکړي څاروي حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت عائشة ترفعه دا حدیث رسي رسول الله تا قال رسول الله وی ابغض الرجال ډیر مبغوس د سړو ال الله الله ته په دې ټولو سړو کې الله ته مبغوس ترين چې د الله وسره دشمنی هغه څوک دی الالد الخصم هغه د سخ جګړه کوونکی خصم معنا کوي جګړه کوونکی جګړه کوونکی سخ په معمولی خ... معمولی خبرو جګړه په معمولی معمولی خبرو لانجه دا کوي وقال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن ابي موليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله دا باب دی د دې قول د الله ام حسبتم ان تدخلوا الجنه مسلمانانو باندې ډېر تکلیفونه راغلل د هر قسم تکلیفونه مصائب پاغوی راغلل چې رالل نو دوی رالل رسول الله ته شکایت کوي چې حضرت په ما دا تکلیف راغی په ما دا تکلیف راغی د دین د وجې الله دا غي بیان کوي خدایم په خیر کې د الله رضا مقصد ده نو دا مفته ملاویږي جنت مقصد دی نو جنت مفت ملاویږي په اسلام آباد کې چې یو بنگلا اخلي یو کانال مفت نه ملاویږي نو دا به څنګه ملاو شي دا تکالیف به راځي دا مصیبتونه به راځي تاسو به برداشت کوئ الله به دا درکوي ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ په مفتو کې جنت ته تکالیف به نه برداشت کوئ ستړې به نه برداشت کوئ ان تدخلوا الجنه چې تاسو داخل شئ جنت ته ولما یاتکم او لا تر اوسه پورې نه دی راغلی تاسو ته ولما یاتکم او لا تر اوسه پورې نه دی راغلی تاسو ته مثل الذین خلو مثال دغه خلکو چې هغه تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه ستاسو نه مخکیني خلک وګورئ د الله د دین دپاره ان نصر الله قریب نو وی الا قریب تر قریب پوری وای حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليك يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه اصل کې عبد الله ابن عباس تفسیر کوي امام بخاری تفسیر کوي د دې ځای چې حتی اذا است دغه دې حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله پیغمبر وی او داغه ملګرو وی چې یاره با دومره تکالیف په منګ رااله دونه مصیبتونه په منګ رااله او تا منګ سره وعده کړی دا نو هغه وعده به ربه کله پوره کیږي چې مونږ دا تکلیفونه برداشت کو خواره زاره دغه کو نو بیا به مونږ ورستو په امداد سکو نو عبد الله ابن عباس د سوره یوسف یو آیات را لی چې په قران مجید کې هغه ډیر سخت آیات دی هغه او دا آیات سره برابرې نو تاسو په مطلب پوهی د سوره یوسف آیات تزي وی الله پاک امداد د پیغمبرانو سره رستو کېده رستو کېده رستو کېده حتی تر دې پورې اذا استي اثر رسولو چې نو امید شو پیغمبران پیغمبران د قوم د ایمان دروړلو نه نو امید شو ځنې خلک وی پیغمبران د الله د امداد نه نومید شو نورستو به حضرت عائشہ وی نه د غوري پیغمبر د الله د امداد نه دغه کیږي نه نومید کیږي نه تر حتی تر دې پورې ازسته اثر رسولو چې نومید شو پیغمبران د چانه نومید شو د ایمان وروړلو د قوم نه دیتا اوس ګورئ دا ډیر سخت ځای دی وظنو ظاهر کې معنا چې دغه ظاهر پسې چې زینو غلطه معنا روزي وظنو او دې پیغمبرانو ګمان وکړو انهم چې دا پیغمبران قد کذبو هغوی ته دروغ ویلی شوي دي پیغمبرانو دا ګمان وکړو چې الله موږ سره کوم وعده د امداد کړې ده هغه دروغ ده چون کې ظاهری د معنا ده نو حضرت عائشہ بی بی د دې زنه تختی وی دا کوزیبو نه دی دا کوزیبو دی ریاضه لکه چې ظاهري معنی دغه راځي صحیح نه راځي پیغمبران سو تر دې پورې چې و دې پیغمبرانو ګمان وکړو انهم چې دا پیغمبران چې دي قد کذبو هغوی ته دروغ ویل شوي دي اوس پیغمبر به څنګه ګمان وکړي چې الله ماته دروغ ویلي دي نو ما به حضرت عائشه خو د کوزیبو قرت نه بالکل انکار کوي او عبد الله ابن عباس صاحب د دې دغه دا کوي اصل کې یو دغه دا دی چې وزنو انهم قد کوزیبو دې کې اسانه ترجمه دا ده چې زنو کوم ضمیر قوم ته راجع کې انهم کوم ضمیر قوم ته راجع کې او کوزیبو کوم ضمیر قوم ته راجع کې وظنو او دی قوم ګمان وکړو دا دا دغه مرګري نو د پیغمبر وظنو او دی ملګرو ګمان وکړو چې انهم دوی چې دي ځانونه خي قد کذبو دوی ته دروغ ویلی شوی دي مونږ ته پیغمبرانو ویلی وو چې الله به زمونږ نصرت کوي هغه وعده مونږ ته دروغ ویلې شوی و دا ګمان چا وکړ د پیغمبرانو مرګرو وظنو او د خلکو ګمان وکړ انهم چې دا خلک چې دي قد کذبو هغوی ته دروغ ویلې شوي دي لیکن عبدالله ابن عباس به بل شان معنا کوي الله تعالی د انبیاو سره وعده کړې وه خو ګورې وخت ورته نه وښودلې چې کله به وعده د سره پوره کوم د انبیاو دا خیال و چې دا به زر وعده موږ سره پوره کوي زر به موږ سره نصرت کوي دا ګمان و نو پیغمبرانو ګمان وکړ چې انهم دوی چې دي قد کذبو دوی غلط کړی شوي دي منګه غلطو چې الله به زمونږ نن امداد کوي الله خو وعده د امداد د خو نن ورځ خو پکې نه ویلې دوی دا خیالو چې دا به ننی هغه نن نه وه نو وزنو پیغمبرانو ګمان وکړو انهم چې دا پیغمبران قد کوزیبو دوی غلط شوي دي تاسو حاشیه کې وایي که نه خلک وایي پلانې سړی په خپل امید کې رښتیا و کله وایي پلانې سړی په خپل امید کې دروغجن شو نو پیغمبرانو دا ګمان وکړ چې زر ته زر به الله زمونږ امداد کوي هغه زر ونه شو په قلارو شو نو دوی دا خیال وکړ چې دا موږ د زر خبره چې کړې وه په دې ګمان کې موږ دغه وخه غلط وو یاد خیال کوزیبو دا به تاسو څنګه وایې خفیفتن کوزیبو په ځال باندې به شد نه وایې پوس به وایې د ځال باندې به صرف زیر وایې نو د دې آیات څه مطلب وی د دې آیات مطلب او دا دغه شی دا دغه نو نسدي حتا یقول الرسول والذین آمنوا ما هو متا نصر الله د دې یو مطلب دی نو ذهب بها یوړ عبدالله ابن عباس صاحب دا آیات دا آیات نری دا ازست اثر رسول هناک آغا زیتا آغا زیتا چه حتی یقول الرسول والذین آمنوا ما هو متا نصر الله وتلا او ویلوست هغه بل آیات چې حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله لکه ګوره متى نصر الله کې انبیاو د الله امداد ډیر رستو غنو چې ربستا امداد خو زمونږ نه ډیر رستو شو انکار د امداد نه نکو امداد رستو غنو دقه سدل تم دی چې پیغمبرانو دا خیال کړو چې الله به زمونږ امداد زر کوي هغه زر ونه شو په قلار او شو نو دوی وی چې وای مونږ خو په خپل ګمان کې دغه شی ویو غلط شی ویو خ خیر ابن ابي مليکه وی ما دا خبره د عبد الله ابن عباس ابن ووریدا چې انهم قد کذبوا پیغمبرانو ګمان وکړ چې دوی غلط شوي دي په د خپل ګمان کې فلقیتو ابن ابي مليکه وی زميلو شم عروه ابن زبير د حضرت عروه ابن زبير سره فذكرت له ذلك ما وتدا ذکر وکړ چې عبدالله ابن عباس صاحب دسې ویي نو فقال هغه راته ووی چې دا کوزی بوټه کې قرت صحیح نه دی دی بالکل د دین انکار وکړ دا خو معنا غلطه راځي فقال قالت فقال حضرت عروه وی چې قالت عائشه حضرت عائشه وی ما وی کنا سه ظاهری منه خدا ده کنا چې وزنو پیغمبرانو ګمانو کو انهم قد کذبوا چې دوی ته دروغ ویل شي دي ظاهر منه خدا ده نو حضرت عائشہ وی پیغمبر وسنګ دا دغه وکي پیغمبر سره خوش الله وعده وکي دغه په دې باندې یقین شي الله به دا وعده دغه کوي رښتیا کوي قالت عائشه حضرت عائشه وی معاذ الله زپنی غواړم په پنه د الله والله قسم په الله ما وعد الله رسوله وعده نه ده کړې الله د خپل پیغمبر سره من شي اند یو شي قطو بالکل الا قد الا علم مگر دې پیغمبر ته معلوم وو د دې پیغمبر یقینو چې انه کائنون چې دا وعده به موجودیږي قبل ان یموت او دا وته کله معلومی د خپل مرګ نه مخکې مخکې کیسه داسې نه ده حضرت عایشه وایي ولکن لم تزل بلایا لیکن همیشه و مصیبتونه او تکالیف بر رسول په پیغمبرانو حتی تر دې پورې تر دې پورې په دې انبیاو باندې دا تکلیفونه او دا غمونه او امداد رستو رستو رستو نو الته دا حضرت عائشہ دا دغه کوي وظنو او دې پیغمبرانو ګمان وکړ چې انهم قد کذبوا چې یقینا دوی ته دروغ دروغجن ویل شو پیغمبرانو دا خیال وکړ چې د قوم مونږ ته دغه وی چې تاسو دروغجن یې ها حتی خافو تر دې پورې چې انبیا او یریدل ان یکون من معهم چې شی به هغه څوک چې دا د دوی سره دی یو کذبونهم دوی ته به دروغجن وي چې پیغمبرانو تاسو خو دروغجن یې موږ سره واده د دغه کړی و د نصرت او ورانله قوم به راپاسی او مونږ ته به دروغجن ووایی څنګه مثقلتا په شد سره ښه په ځان په ځال باندې به شد وایې او زمون قرآن مجید کې مخکنی قرات دی او معنی هم صحیح ده باب قوله تعالی دا باب دی د دې قول الله نساؤکم حرس لکم دوی به چې د خپلو ښځو سره ملاوېدل نو په هره طریقه به ملاوېدل کله چې دا مهاجر رالل او په مدینه کې د انصارو د ښځو سره دغه وکړه نکاحګانې نو چې دوی به سره ملاوېدل نو دې ښځو به انکار کوو چې نه موږ سره آمنې سامنې ملاویږي مخامخ په مخامخ د دینه بغیر په بل طریقه به موږ سره نه ملاویږي دا خبره رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې رسول الله تعالی نو الله د آیتونه نازل کړه الکه د خزو سره چې ملاویږي په هر طریقه ملاویږي زیب هم دا یوی خدا د بچی زیبل زینه ځای به هم دا یوي او نور طریقې د ملاویدو که په ولاړه و سره ملاویږي هم صحیح ده که په اړه خو سره ملاویږي هم صحیح ده که په ناسته و سره ملاویږي هم صحیح ده او کنه خزه چې دی الټه کې الټه او ورسره ملاویږي خو ګورې زید هم دا دغی دا د بچی زی نو بالکل دا جایز دی ریاضه یهودو به وی نه یهودو به دا وی د خزو سره چې ملاویږي عام نسام نه ملاویږي خو دا نه چې ته د خزې شاته شي او د شا طرف نه دې سره کوروالی کې خو زه هم دا د بچی ولی وی که د دې نه بچی وشو نو د هغه بچی سترګې کږی وي بیا چونکه تا کار د کوک طرف نه کړی دی نو بیا د هغه بچی سترګې هم کږی وي یهودو به وی دا صحیح نه دي نو الله وی نه هر څنګه جایز دي ما وی زیبه دا ټکی به یاد ساتي زیب هم دا یوي چې دا د بچی ځای دی او طریقې مختلفې طریقې دي نساؤکم خزی ستاسو چی دی حرس لکم دا زی د فصل لستاسو زمیدار په خپل پټو کې سکی غنم کری تاسو چې دې خزو کې سکه وي خپل نطفه ورواچوي دا ساس کې د اوبو د زمیدار زمکه غنمو کی ستاسو خزی بچانو کی نساؤکم خزی ستاسو حرس لکم دا زید د فصل ستاسو نفاتو حرسکم تاسو رازی زید فصل تا زید فصل سری دغه یو قبول دا د تشو میتیازو زی نه دی دغه فاتو حرسکم تاسو رازی خپل زید فصل تا ان شئتم ان په معنا د کیف سره دی ښه ان شئتم چې څنګه ستاسو خوښي چې څنګه ستاسو خوښي ما وی په ولاړه امن سامنی اړخ په اړخ د شا طرف نه خو چې ما وی زه ګورې دا بل نی دا یو ځای وي ټول جیز دي دومره کوي وقدموا لانفسکم او مخکې نیک عمل ولګي د ځانونو د پاره دې طرف ته ټوله توجه مکوي ټوله شپه د ښځې سره پروت نه را پاسېږي اعمال هم کوي مونځ هم کوي تلاوت هم کوي وقدموا او مخکې ولګي نیک عملونه لانفسکم د پاره د خپل ځانونو حدثنا اسحاق قال اخبرنا نذر بن شميل قال اخبرنا ابن عون عن نافع قال حضرت نافع وی دا یو بل مسله ده د خزو سره د خپل خزې سره د الکانو کار دا جایز دی که نه دی جایز خزه د خپل ده او په دې بل طرف کې دا غي سره ته دا دغه کې کورواله په دې بل طرف یعنی هغه سره د الکانو کار کوي پوهیږي په مطلب کنه دا جایز دی که دا جایز نه دی مشهور دا د مشهور د دې زنم د سه معلومیږي چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عمر عمر نه دا غزوی عبد الله داغه میلان دې طرف ته و چې یجوزو دا دغه دی دا جایز دی په امامانو کې حضرت امام صاحب امام شافعي صاحب او امام احمد صاحب دا درې واړه وی حرامون دا دغه دی دا کار حرام دی په امامانو کې یو امام مالک مشهور ده ده چې هغه به دې ته وی یجوز دا کار دغه دی جایز دی استاد صاحب بوي مشهور ده امام مالک پسې هم دا ده چې هغه بوي د خپل خزې سره د الکانو کار کول دا جایز دی خو د هغه چې بیا کوم شاګردان راغلي دي اهل مذهب والا نو داغه اهل مذهب دا نه مني هغه وی نه زمونږ زمونږ امام صاحب امام مالک دا خبره نه ده کړې خو مشهور امام مالک صاحب پسې دا سي ده او دا غرنګ مشهور د عبد الله ابن عمر صاحب پسې ده چې هغه به دا یجوز دا جایز دي ولی هغه وداوی نساءکم حرس لکم فاتو حرسکم ان دا ان په معنا د عین سره دی عین انا شئتم چې د کوم ځای نه ورته راځئ که قبول وي او که دبر وي که دا مخکې ځای وي او که دا وروسته ځای وي د هغې دغه ده کې چې نه انا په معنا ده عین سره نه دی انا په معنا ده کیف سره دی یعنې ځای به یوي او چې طریقې څنګه یې هغه دې وي اوس دی وی حضرت نافع وی قال نافع صاحب وی دا د عبد الله ابن عمر شاګرد دی کان ابن عمر زمنګ استاد عبد الله ابن عمر اذا قرأ القرآن کله به چې هغه تلاوت شروع که د قرآن چې کله به د قرآن مجید تلاوت شروع که نو لم یتکلم په منځ کې به خبرې نه کولې خبرې به نه کولې تلاوت به کو کو کو حتی یفرغا تر دې پورې چې هغوی به فارغ شو منه د دې تلاوت نه د تلاوت نه به فارغ شو فاخستو علیه نو زه چپ شوم هغه ته اصل کې فاخستو علیه ما خوله ونیول هغه ته چې خلی چپ شي زه ورته ناستم تلاوت یې کو زه چپ شوم خوله مې ونیوله یوما یو ورځ فقرأ سورة البقره نو هغه وی سوره بقره حتی انتها الى مکان تر دې پورې چې هغه ورسېده یو ځای ته هغه هم دا ځای دی چې نساءکم حرث لکم دې ته راورسېد نو قال هغه راته وی نافع تدری ته پوهیږي فیما انزلت په څه خبره کې دا آیات نازل شوی دی نساؤکم حرس لکم دا په څه کې نازل شوی دی قلت ما وتوی چې لا نه ما ته پته نه لګي نو قال هغه راته ووی دا په دسې دسې خبره کې نازل شوی دی نزلت فی کذا و کذا دا نازل شوی دی په دسې دسې خبره کې امام بخاری ډیر هوښیار دی هغه دسې دسې خبره نه نقل کوي د دم خوخه نه ده نو دسې دسې وایي مطلب دا شو چې دا دې کې نازل شوی دی چې که خزه سره د الکانو کار کینو یجوزو دا دغه دی جایز دی ځکه ان ناشئتم دی دا معنی کوي چې د کم زی کم کنه کم زینه وته راځي خیر ثم مزه بیا روان شو تلاوت شروع بس بیا وړاندې ته وعن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثني ايوب عن نافع عن ابن عمر فاتو حرس فاتو حرسکم راشه تاسو خپل فصل ته ان شئتم چې څنګه تاسو خوخی چې څنګه خوخی څه مطلب ان شیتم څه مطلب نو ما امام بخاری بیا یریږي هغه ټکی نه استعمالوي قال امام بخاری وی یاتیها نه قال دغه وی عبد الله ابن عمر وی چې یاتیها خاون بخپل خزه ترازی یاتیها خاوند راضی خپل خزه ته فی اوس هغه فی چې په چا داخله ده نو هغه دلته ذکر کوي نه نه ذکر کوي ځکه چې هغه ټکی صحیح نه دی د دې وجه نه امام بخاری لم خون نه ورکی چې هغه ذکر کی اصل کې دا سه دی یاتیها فی الدبر د دې دا مطلب دی چې دی برازي دی خزه ته فد دوبره په دوبره کې اوس دا ټکی غلط دی د دې وجه نه امام بخاری ته ځان ساتي بس دونه ویاتی ها فی راضی به وته په ناغه پنه بیا رسو هغه بل ذکر, ذکر نه کوي رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر يقول جابر صاحب وی چې يهودو به وی چې د خزو سره د شا طرف نه ملاويږي ما زيب هم د بچي وی خو عام نسام نه ملاويږي او د شا طرف نه وسره مې ملاويږي اگر کدا زید بچي ولی وی کانت الیهود او یهود تقول هغوی به وي چې لکه دا ښه کار نه دی اذا جامعها چې کله سړی کوروالی وکړي د ښځې سره من ورائها د رستو د هغې نه ما وی زه د بچي وي خو د رستو طرف نه ورسره میلاو شي او د دې ملاوېدو نه بچي وشي نو جاء الولد را بشي بچي احولا کوک سترګې داسې کږې سترګې وي د دې وجه نه فنزلت نازل شو دا یا دغه چې نه نساؤکم حرس لکم خز استاسو دا زید پسل لستاسو فاتو حرسکم رازه پسل تا انا شئتم ګوره دې حدیث نم دا معلومه شوه چې ان په معنا د کیف سره دی په کومه طریقه هم چې خوښوي دا نه چې د کم ځای هم خوښوي باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله وایزا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق کړي مسلمانانو خزي خزم طلاق کړه فبلغن اجلهن او دا خزه اورسه د خپل نیټه ته یو خزه د په یو طلاق په دوو طلاق او طلاق کړه او دی بیا عدت تیرو عدت تیرو عدت هم پورا شو چې عدت پورا شو فبلغن اجلهن او دوی اورسه د خپل نیټه ته نو فلا تعدلوهن تاسو ممنه کوي دا خزي اي ينکحن ازواجهن چې دوی په نکاح کې ځان د پر خپل خاوندان دا خبره چا سره ده ځنې خلک وي دا د خاوندانو سره ده کم سړی چې خزه طلاق کی او دا غ زور او طاقت جواب ورولېږي چې ښځه مې طلاق کړه دله خو ګورې یاد ساتې چې بیا چاله ور نه کې او که ورم کړه نو دسې دسې به د سره وکم نو الله پاک وی چې نه د خبره خاوندانو ته ده چې ښځه د طلاق کړه عیدت پوره شو نو چې دا ځان لوس خاوند کوي میمنې کوي پس اوسه پر استاخذ او چې طلاق دې کړ پر دې شو فلا تعدلوهن تاسو ممنه کوي دا خزي ايان کهن ازواجهن چې دوی په نکاح کې د ځان د پاره خپل خاوندان ریاض خیان دی خو امام بخاری د ترجمه نه کوي امام بخاری وای دلته خبره د خزو مشرانو ته ده یو سړی د خزه طلاق کړه په یو طلاق یا په دوو طلاقو او د خزه عدت پوره شو د دې خزه او د دې زوړ خاون سره بیا نیت دی چې بیا دغه کو خیر نکاح کو وی د خزه خپلوانو د خزه ممنې کوي که د دوی سره اوس هغه خپل حیا ختمه شوې ده پرې د سره بیا په نکاح کې ورې کې حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو عامر الاقدي قال حدثنا عباد بن الراشد قال حدثنا الحسن قال حدثني مقل بن يسار قال حسن بصري وي حدثني مقل بن يسار تفسیر د دې کوي چې فلا تعدلوهن ما ته حدیث بیان کا حضرت ماقل ابن یسار دا صحابي دی قال دی وی کانت لی اخت و زما یو خور یو ځای کې براشي نو ډیر الله پاک حسن ورکړي او خيسته لاندې لیکي د دې نامه د جمیل زما خور و او تختب الیا او پیغامونه د نکابه را لګل کېدل ماته یو به وی مال یې راکه او بل به وی مال یې راکه ما یو لم نه ورکوله دلته یو صحابي دی بداح هغه راغی ما غله ورکړه چې وله مې ورکړه هغه ولګې د طلاق یې کړه په طلاق رجی سره زما بیا هم تمه وه چې زه په دې عدت کې بدن نه ورته رجوع کړي نن به وکړي سبا وکړي عدت کې رجوع مو نه کړه چې عیدت ختم شو چې سبا بیا خپې کړپۍ راغی هغه سړی راغی ما ته وی چې دا خور دی راکه وی ما وی ولا کې درکم خور می چاله نه ورکوله تاله می درکړه تا طلاق کړه بیا د طلاق کړه زمونږ د تمه و چې ته به ورته رجوع کې رجوع دې مو نه کړه او اوس راځې مړه ما نه غواړې په خدای که درې کوم ان اخت معقل ابن یسار چې خور د حضرت معقل ابن یسار چې هغه جمیل ده طلقها زوجها طلاق کاغې ل خپل خاوند نو چې طلاق یې کړه په یو طلاق نو فترکها پرېښوده بس وا وا وا وا حتی تر دې پورې انقضت عدتها چې پوره شو د هغې عدت عدت یې پوره شو چې عدت یې پوره شو د عدت نه پس بیا هغه راغی ازوړ خاوند نه دی فخطبها نو وی غوښتله ده د زوړ خاوند دا ښځه بیا وغوښته چې وی غوښته نو فابا ما قلون دا رور نه دی د انکار وکړي چې والله چې درې نه کم نو ف... او د خزم دا دغه وه چې زه دا خاوند وکم دوباره بیا نکاح وسره وکم د خاوند هم دا دغه چې د خزه بیا وکم نو فنسلت نازل شو دا چې فلا تعدلوهن اے د خزم شرانو دا هم په قران مجید کې سخت ځای دی یو خزه دا او د هغې خاون مړ شو د خاون د مرګ نه پس به دا څومره عدت تیری د خاون د مرګ نه پس به څومره تیری یو ځای کې داسې دي چې کم سړی مري نو پکارو چې هغه وصیت وکړي خپلو ښځو په باره کې الی الحول د یو کال پورې هغه زنه دا معلومیږي چې د خزه خاون مړ شو نو د د دې خزه عدت څومره دی یو کال دی دلته کې راځي چې د خزه خاون مړ شو نو سلور میاشتې او لش پیری بل ځای کې راځي و اولات الاحمال اجلهن ان یدوانا چې د کمی خزه امیدی امید نو دا غي د غسل عدت ابا خاون نه کوي چې کمی پوری بچی نشوي نو خلک مشکلاتو کې راشي چې دا بس کو د خزه خاون مرشو عدت بسوم دغه کوي نو دی به تاسو ته ووایي چې دې ځنه خدا معلومیږي دا آیات عام دی چې د خزې خاون مړ شو دلې ګوره که د خزې امید وي او که امید نی د دې د لپاره مسله دا ده چې سلور میاشتې او لش پې به تیری خیال د دې خبره خیال کوي چې د خزې خاون مړ شو نو ما وی دا عام دی که خا د خزه امید وی او که د خزه امید نی دا بسونه عدت تیری سلور میاشتی او لشپی بیا آغا آیات راغی غالبا سور طلاق که دی چه و اولات الاحمال اجلهن ان یدوانه چه د کمی خزه امیدی نو دا غي عدت څومره دی چې دا بچی وروړي هغه آیات ولګېده د دې آیات دا عموم منسوخ کړ دا غونډ آیات منسوخ نه کړ دا عموم مخکې خو عام وکنه چې که امید وی او که امید نی دا عموم منسوخ کړ او دا یو صورت پاتې شو چې د خزي امید نی نو سلور میاشتې او لش په او کومې دیو نو بیا دا دی چې دغه وروړي بچي عبد الله ابن مسعود صاحب او د دا رايه ده عبد الله ابن عباس صاحب دغه سخته مسله کوي هغه وی ابعد الاجلین چې کوم نیټه وګدای اب تیری اوس د یو خزه امید دی خاوند مړ شو سلور میاشتې او لش په تیرې شوې خو لا بچی نه دی شوی عیدت یې نه دی ختم دی دغه ته به انتظار کوي بچی ته او که داسې و چې خاون مړ شو او پنځه ورځې پسې بچی وشو نو هغه وایي عیدت یې ختم نه دی څلور میاشتې او لس شپو ته چې کوم اوږده نیټه وي هغه به دغه کوي هغه دا وایي لیکن دا خبره کمزوره ده عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود سی وایي اوس براشي حضرت سبيعه یو صحابي دا او خاوند مړ شو او چې مړ شو درې سلو ورځې پس دا غي دغه وشو بچي چې بچي وشو هغه د یو سړي سره نکاح کوله بیا را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو ته کوي پیغمبر سم وته وی بالکل تعالی اجازه ده که ستا څلور میاشتې او لس شپې پوره نه دي هم خیر دی ته ځان له دغه کولی شي خاوند ښه څنګه دی نو الا ان يعفونا دغه کې راځي که نه یو سړی قبل الدخول خزه طلاق کی نو چې خزه طلاق کی د خز او مہر معلوم شوی وي نو د خزې نیم مار کیږي کنه د خزې نیم مار کیږي الا ان یعفونا مگر کدا خزې عفو کی چې زه خاوند د مړه غنیمم درته د ننالم نو د یعفونا معنی کوي یهبنا دی ورو بخي زه بس ته دا لګو ده دا خبره